لیدلې دي راشي لږ د جهاد خوندونه وګورئ والله العظیم زما د اسلام خوګورونو هر مسلمان هر موحد هر د توحید او د سنت دعوت داوه لرونکي مسلمان چې زما خبرې اوري الله رب العالمین د پاره تاسو نه زما دا مطالبه ده چې زما یو څو خبرې د زړه په غوږونو باندې واورئ والله العظیم په الله رب العالمین مې د قسمی چې دا خبرې صرف او صرف د هغه ذات د مخ د پاره ز کوم کوم ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړې دي کوم ذات چې دا وعده کړې ده چې په اخره زمانه کې په دې زمانه کې به د قرآن او د سنت نظام پر ټوله دنیا باندې غالبېږي لکه آیت کریمه چې ماول الصاغي کې وته اشاره ده د هغه رب د مخ د پاره موږ دا خبرې بیانو زه یو دردمن مسلمان د اخلاص او د خیرخواهۍ نه ډکې یو څو خبرې تاسو ته ذکر کوم نو د الله رب العالمین د پر دا خبرې په توجه سره او د عناد او د تعصب او د ضد نه بغیر واوري اے مسلمان اوروره چې ته زما د خبرې اوري کته د هر تنظیم سره تعلق لري د هر ډلې سره تعلق لري چې ته مسلمان او موحد ان شاء الله زما په خبرو کې بستا د پاره د هدایت او د شبهونو د خلاصي ذریعہ عزتمند مسلمانانو لږې زماني مخکې د ټولې دنیا حالات هر دردمن مسلمان ته معلومو د چا په زړه کې چې ایمانو نو هغه پریشان او خفه او همیشه د پاره دردېدلی هر طرف ته چې موږ مخ اړو هر طرف باندې په هر ملک باندې د الله رب العالمین دشمنان او د غرب او د امریکای او د یورپ غلامان قبضه لرونکي ټول علاقې د الله رب العالمین د دشمنانو او دغه د غلامانو په قبضه کې وي د الله اولیاء خالص مؤمنان دغه د پټېدو زینو کله به یو غر کې پټېدل کله به بل غر کې پټېدل یو علاقه داسې نه و یو ملک چې په هغه کې د الله رب العالمین شریعت او دغه نظام قران او حدیث سل فیصد نافذي مسلمانان او مؤمنان او مجاهدین د الله اولیاء هر طرف نه نیولې کېدل او تړلې کېدل او جیلونه دغه نه ډکو ډېر مسلمانان تر اوسه پورې ورک دي، پته یې نه لګېږي چې هغوی چېرته تللي دي او د الله دښمنانو په کومو ځایونو کې شهیدان کړي دي او غورځولي دي یو ځای او بل ځای کې یو طرف نه دغه رنګې حالات وو کوم چې خالص مؤمنان او هغوی په دې حالاتو باندې ډېر فکرمند او خفه او پریشانه وطائفة قد اهمتهم انفسهم بل طرف ته عام چې کوم خلک وو منافقان هغې سره صرف د خپل ځان او د خپلې خېټې او د خپلو بچو د ساتلو او د خپل دنیاوي ژوند د ښه کولو غم و سره دې طرف ته توجه هم نه وه چې په دې دنیا کې دا څه روان دي د الله هغه خالص دین قرآن او حدیث هغه ولې پرېوتی دی او د بندګانو جوړ شوي نظامونه، شرکونه، خرافات هغه په دې دنیا کې نافذ دي. عامو انسانانو دې طرف ته بالکل سوچ نه و. یو طرف ته دا سخت حالات، بل طرف ته چې به موږ کله کتلې، قرآن او حدیث مطالعه به هم کوله، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه خوله باندې د الله د طرف نه ښکلې ښکلې پیشنګوینې، ښکلي ښکلي خبرونه موږ ته ښکلي ښکلي د امید احادیث موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام د طرف نه بیان شوي وو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث د ترمذی دی ان الله زوالي الارض حتى رايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها الله رب العالمین د ازمکه وای ما ترا ټوله کړه تر دې چې ما مشرق او مغرب ولیدل او زما د امت بادشاهي زما د امت غلبه دا به په دې ټوله ځمکه باندې راځي څومره ځمکه چې وایي ما ته راټوله شوې وه بل حدیث مبارکه کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولایترک الله بیت مدر ولا وبر الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل به الكفر وي د الله رب العالمین دا دین هاذا الامر ویل کیږي قران ته او د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح فرمان ته دا به وي دنیا کې هر هغه ځای ته ورسیږي کم ځای پورې چې شپه او ورځ رسیږي یعنی ټوله دنیا باندې به قرآن او حدیث حاکم شي او دا به نافذ شي الله رب العالمین د پخې آبادین خلاصه کې د خخت د خټو نه چې کم کورونه جوړ شوي دي یا د وخو نه کم کورونه جونګړي جوړي شوي دي هغه ته به الله د خپل دین او قران او حدیث داخل کی بعضې خلک به پې عزتمن شي په اسلام باندې او بعضې خلک به پې سم ذلیل شي په کفر باندې نعوذ بالله من ذلک او دغه رنګې نور ډېر احادیث موږ به چې کله دې احادیثو ته کتلې نو زړه به بیرته خوشاله شو چې زه ان شاء الله لن وخت کې د الله رب العالمین د نظام او قران او حدیث په دې ټوله دنیا باندې حاکمیدون کړي دعا به د الله نه کول شي الله د قران او حدیث د په دنیا باندې غالب او زمنګ سترګې په دې باندې یخې کا هذا الامر نه مراد په دې حدیث کې د الله خالص دین دی چې هغه قرآن او حدیث دی د بعضې ناپوهه خلکو دا سوچ وایي قرآن او حدیث کې چې کومې خبرې راغلي دي چې اخره زمانه کې به اسلام په ټوله دنیا باندې غالب شي و د دې مطلب به دی چې دا کوم بېغیرته بادشاهان دي د الله دشمنان او د امریکا غلامان وایي دوی له به الله قوت ورکړي او دوی به په دنیا باندې غالب شي نه نه زما عزت مندو دا غلط فکر وو نبی علی السلام هذا الامر ویل دی هذا الامر قران او حدیث ته ویل کیږي او دا بادشاهان د قران او د حدیث دشمنان او د کافر غلامان دي لکه هر مسلمان په دې باندې پویږي او په دې اقرار کوي زما عزت مندو دا فضایل یو طرف ته مونږ بچو ته کتل ډیر به خوشاله دلو خو مونږ ویل چې پته نشته دا به کلی دا وخت لري دوه موږ به دنیا کې د جهاد مختلفو محاذونو باندې نظر اچو د افغانستان دا محاذ ډېر ګرم محاذ و څه لږ زمانې مخکې په دې کې زرګونو باندې پاکو مؤمنانو خپلې وینې د الله رب العالمین د دین دپاره د الله د دشمن په خلاف کې خپلې وینې تویې کړې ډېرو ځوانانو پې خپل سرونه وشیندل، خپل بدنونه یې پې ټوټې ټوټې کړل، ډېرو غیرتي مور او پلار خپل بچي د الله د دین نه قربان کړه، موږ به چې کله کتل نو د دې جهاد ظاهري ثمره داسې ډېره موږ ته په دنیا کې نه ښکاره کېدله، ولې لاندې خو ډېر مخلص مؤمنان موجود وو، خو لیکن د مشرانو منهج خراب و. د مشرانو سټه او د هغې واګي د بل چا په لاس کې وي د الله د دشمن په لاس کې وي کله چې د جهاد واګي او د هغې اختیار د الله د دشمن په لاس کې هغه جهاد ته الله رب العالمین ثمره او میوه په دنیا کې نه ورکي د دې مطلب دا نه دی چې کوم مخلصین وینه ورکړي ده ګنې دا غي وینه ضایع شو نه نه دا غي وینه ان شاء الله الله قبول کړي ده هغه به ان شاء الله د پاکو صفونو په زمن کې ثمره راوړي خو ليکن دغه څه ثمره رانه وړه، مشرانو خيانتونه وکړل، د ځوانانو د پاکو مؤمنانو وينې خرڅې کړې، د قرآن او سنت په مقابل کې ودرېدل، د الله رب العالمين دښمن چې کوم دی د هغې خبرې هغې سر ته رسول شروع کړو، د هغې خبرې او د هغې خوښې تطبيقول يې شروع کړو، موږ بيا سخت پرېشانه شو چې يا الله موږ د افغانستان جهاد ته سترګې وې، هغې کې مو کوششونه کول، هغې کې مؤمنانو وينې ورکولې، هغې ته چې مونږ ګورو د هغې ثمرات د بل چا په لاس کې دي د الله دین او د الله شریعت په هغې باندې نافذېدونکې مونږ ته نه ښکاره کېدو ډېر د خفګان او د پریشانۍ حالات وو بل طرف ته عراق کې جهاد شروع کله نه چې امریکا راولګېدله په عراق باندې حمله وکړه صدام حسین چې یو طاغوت د الله یو دشمنو هغه یو دوه میشت هم د امریکې مقابله ونه کړای شوه ولې ایمان طاقت هغې سره نه و د ایمان سلا هغې سره نه وه دستي هر څه پرېښدل او د هغې فوجونه وتښتېدل خو لیکن الله رب العالمین هلته زمري را پیدا کړه د الله اولیاء یې را پیدا کړه هغې راولګېدل او د الله رب العالمین دشمن سره مضبوطه مقابله شروع کړه د الله رب العالمین د دشمن د امریکایي فوج داغي داسې قتلنې جوړې کړلې هغه کې داسې کوتري وکړلې داسې ویني وته توی کړلې چې هغه په دې باندې مجبور شو چې خپل فوج د عراق نه وباسي او پاغي کې د هغه علاقې چې کم غلامانو بی غیرته خلکو چی د ډالرو په بدل کی خپل دین خرڅ کړی وو هغی ته دا حکومت وسپاری امریکه د دی نه عاجزه شوه چی د عراق مجاهدینو ته شکست ورکی هغه جهاد ته چی موږ کتلی الحمدلله زموږ امید به ورځ په ورځ سیوا کیدو موږ به ورځ په ورځ خوشحالیدلو د عراق جهاد د ټولی دنیا نه پټ نه دی ابو مصعب زرقاوي رحمه الله د هغې قربانیانې د عراق په جهاد کې په ټوله دنیا کې مشهورې دي، کافر او مسلمان یې پېژني. هغه مؤمنانو همت وکړو، قربانیان یې ورکړلې، ورکړلې، تر دې چې الله رب العالمین داسې زمانه راوستله، هغې په زړونو کې الله دا خبره واچوله چې دې تنظیمونو باندې کار نه کېږي، راولګېدل، مجلس شورا المجاهدین په نوم باندې یو مجلس شورا یې جوړه کړه، لږه زمانې پس، د اتحاد او د اتفاق په وجه باندې د هغې د برکت په وجه الله ول ډیر فتوحات ورکړه الله ډیر مضبوط کړل نو په دې زمانه کې ابو مصعب زرقاوي رحمه الله هغه شهید شوی خو لیکن دا غي وینه نه ځای شوی هغه چې کم تدریب خپل ملګرو لور کړی دی کم منهج خپل ملګرو ته پریخو دومره ملګری تیار کړو په سلګونو په سرګونو باندې هغه منهج داغي نو ختم شوی هغه داغي ملګری داغي په منهج باندې روانو الله رب العالمین ول ورځ په ورځ باندې ترقی ورکړه د دشمنانو نه د الله رب العالمین د اعداو نه به غنیمتونه خستل هغه نه به هر قسم مالونه وسلې نیولې هغه باندې به بیرته د الله دشمنان ذلیل کول او هغه به په بیرته کوتره کول الله مضبوط کړل تر دې چې هغه دا مشوره وکړه چې راځي موږ یو دولت جوړ کو حکومت جوړ کو نو دولت العراق الاسلاميه په نوم باندې دولت وجود تراغه اول امیر د هغې ابو عمر بغدادي رحمه الله و، ابو حمزه المهاجر رحمه الله د هغې یو غټ مشر او وزیر و او دغه رنګې نور ډېر پاک مؤمنان چې د اول انقلاب نه هغې اسلحه راوچته کړې وه او د الله د صحیح دین دپاره هغې خپلې وینې ورکړې وې او قربانیانې یې ورکړې وې، دی راجمع شو، د دولت بنیاد یې کېښودو. کله چې دولت الاسلام قائم شو په عراق کې د جهاد امام شیخ اسامه بن لادن رحمه الله تعالی هغه وخت کې ژوند دیو هغه راولګي د یو بیان او چې هغه بیان اوس هم ملاویږي ډیر تفصیلی بیان یو کو ډیر د خوشحالي اظهار پکې وکړو دولت الاسلام ته نصيحتونه وکړو او توی فرمایل چې دولت الاسلام کې چې څومره تنظیمونه اوسېږي ټول باندې لازم دي چې تاسو رب بیعت کړئ او د نن نه پس عراق کې چې د القاعدې په نوم باندې کم تنظیم و هغه وای ختم شو او دولت الاسلام کې هغه مندمج شو دی باندې لازم دي چې ستاسو تابعداري وکړي او ستاسو اطاعت وکړي هغه تنظیم د القاعدې چې کوم برخه واغی هم دا حکم ومنو او دولت الاسلام کې شامل شو شیخ اسامه رحمه الله د قرائنو نه دا هغه وخت کې معلومه کړې و وی فرمایل چې ان شاء الله عز وجل دا دولت الاسلام به د ځمکې په مخ باندې اسلامي خلافت دوباره نافذوي ایمن الظواهری چې د القاعده نائب د شیخ اسامه رحمه الله په ژوند کې اغیم په هغه زمانه کې بیان ورکړی دی اوس هم هغه په میډیا باندې ملاویږي ویډیو بیان دغه موجود دی هغه وخت کې ویلیو وای دا دولت الاسلام د عراق چې کوم دی دا به پس مکه باندې دوباره اسلامی خلافت نافذي او دا به د ځمکې نه د کفارو چې کوم بارډر دي چې مسلمانان په دې بارډرو سره تقسیم کړي دي دا بارډر به ختمي المسلمون کالجسد الواحد ټول مسلمانان ټول ملکونه ټول علاقې به یو تن او د یو بدن مثال پیش کوي نورو مشرانو هم دا خبرې کړې وي چې دا به اسلامي خلافت راولي بحمد الله دولت الاسلام د قیام نه پس د مجاهدینو مسلسل قربانیانو د مجاهدینو پاک منهج د الله رب العالمین سره اخلاص او د الله دین سره خیرخواهی دوی مسلسل قربانیان او سرات راوړل تر دې چې د تیر کال د رمضان المبارک په ابتدا کې د عراق د مجاهدینو او دغه رنګي شام ډېری علاقې دغه مجاهدینو سره وي دوی راولګېدل او مجلس شورا ته دوی راجمع شو اهل الحل والعقد راجمع شو مشورې وکړله چې الحمدلله موږ له الله رب العالمین پوره قوت راکړی دی هر قسم طاقت موږ سره موجود دی دومره غنیمتونه نیولي دی دومره غنیمتونه چې څو کالو پورې ان شاء الله په دغه غنیمتونو باندې د الله دشمن سره جنگ کولی شي او خپل مینس کې مشوره وکړه چې اوس د خلافت هر قسم اسباب موږ سره موجود دي پوره قوت موږ سره موجود دي وسلګونو ملي ځمکه غیله الله رب العالمین ورکړې وه د دې نه پس خلافت یو ورکه خزانه ده د هغې روسته کول دا به یو جرم وي کیدای شي الله زمونږ نه تپوس وکړي راولګیدل د الله رب العالمین په نوم باندې د ټول دنیا د کافر او د مرتدین او د منافقینو خبرو ته ونه کتل دغه الزامات ته او دغه غلط بیانات ته ونه کتل د کفري میډیا او د جعلي میډیا او د يهودو میډیا دغه غلط پروپاګاندا ته ونه کتلې او د الله په نوم باندې راولګېدل امیر المؤمنین و امام المسلمین وخليفة أولياء الله المخلصين أبو بكر البغدادي القريشي الحسيني حفظه الله ورعاه وأرغم به أنوف أعدائه دايتي كم دي خليفة مقرركو مشر مقرركو او په دې سره په دنیا کې یو نوې روح چې کوم د مؤمنانو مجاهدینو ته ملاو شو دردېدلو مؤمنانو په زړونو باندې پټۍ ولګېدله مؤمنان یو دم بیر او چت شو کفر ویریدو خلافت اعلان سره سم د امریکا په وایټ هاوس کې په پینټاګون کې د روس او د چین په پایتختونو کې او د یورپ په پایتختونو کې او د هغې په بنګلو کې یو لړزان راغی په هغه باندې یو روب او یو هیبت راغی ولی خلافت سره مسلمانان بیرته راوچتیږي کافرو ته پته ولګیدله د الله خاص اولیاء مجاهدین هغه بیا راوچت شو اوس به د دې نبی چې کوم پیشنګویي ورکړې و صلی الله علیه وسلم چې په ټوله دنیا به د قرآن او د حدیث نظام راځي د هغه نظام د پاره به دی کوشش کوي او زمنګ بادشاہي به د دنیا نه ختميږي د کفر تیاره به ختميږي د اسلام او د ایمان او د قران او د حدیث رڼا به پی راځي کافر په دې باندې پوه شو کافر راولګیدل په دوه میدانونو کې د اسلامی خلافت په خلاف باندې سازشونه شروع کړل اول میدان عسکري میدان و راولګېدل د دوه شپېتو نه ډېر ملکونه راجمع شو لکه ټولې دنیا ته دا خبره معلومه ده سوا د هغه انسان نه چې خپل ځان په دوکه کې اچولی د جهنم نه نه یریږي هغې ته دا پته نشته ځان په زوره جاهل کړی دی راولګېدل د دوه شپېتو نه ډېر ملکونه چې هغې کې کفار اسلم موجود دي امریکا فرانس جرمن دغه رنګې اسرائیل دغه رنګې ډنمارک ناروې دا ټول ملکونه راجمع شو او دا مرتدین چې کوم دي چې ځان ته مسلمانان وي دا بادشاهان دی مو سره راجمع شو دا بې غیرته خلک چې تیل چې هغه د اسلام او د مسلمانانو یو قیمتي سرمایه وه چې هغې نه بېغیر کفار نشي چلېدلی دی راولګېدل تیل په کفارو باندې آزاد کړل چې زی موږ تیل درکو موږ د لا ډې درکو موږ د چې کوم دی دلته تاسو له غټ غټ بیسونه جوړو ورځي تاسو د الله په دی اولیاء باندې بمبارینې کوي هر طرف نه به بمباری شروع شو هر طرف نه په حملې او هر طرف نه په هغې باندې د هغې دښمنۍ شروع شوې یو عسکري میدان کې کافرو په هغې باندې زور ولګو کافرو ته پته وه اسلامي خلافت کله چې مسلمانان د الله په دین باندې مضبوط شي د الله سره تعلق قائم شي هغه په عسکري میدان کې وهل دا بالکل ممکن نه دي زمنګ مشران زمنګ نیکونه صحابه کرامو تاریخ زمنګ د مشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ په دې باندې گواه دی کافر په عسکري میدان کې مسلمان نشي واله دیو جن امریکا راولګېدله او هغه ډیر مليان داسې مليان چې هغه ته د خلکو سترګې وي هغه یې په پیسو باندې واخستل کم چې غلام حکومتونه هغه ته امر وکړو چې تاسو د خپل مليان چې کم باطل پرست او درباري مليان دي دی له پیسې ورکي دی له اکرامونو عزتونه ورکي او دی ته وایي چې دولت الاسلام او د اسلامي خلافت په خلاف باندې دی بیانونه وکي په دې باندې الزامات ولګي دغه خلک راولګېدل د الله یره شاته وغورځوله جهنم شاته وغورځو د قیمت او د قبر سختې شاته وغورځولې کم مسلمانانو باندې چې عراق او شام او اسلامي خلافت کې بمبارې نه کیږي میزایل په وریږي هر طرف نه په اقتصادي پابندي ده دغه مشکلات شاته وغورځول هغه واړه واړه ماشومان هغه زنانه حیانا کې زنانه چې هغه په دې بمونو کې اوس وزیدل د کافرو په دې بمونو بمباریانو کې هغه باندې بالکل رحم ونکو او تاسو را لګیږئ د اسلامي خلافت او د الله په لار کې کوګواله لټوي معمولی شان غلطي چې د هغه مجاهدینو نه چرته وشي هغه راخلی او چته یې خلکو ته وی ګوره وای د خدا کار کوي نو وړو وړو غلطیانو باندې چرته خلافت نه باطلېږي الغرض کافرو دغه خلک واغسل او غي ډیره پراخه پروپاګاندا او الزامات شروع کړل شبهاتو کې اسلامي خلافت پټ کو اے مسلمانه ستا په ذهن کې دا اشکال نه چې دا اسلامي خلافت څنګه اسلامي خلافت شي حالان کې دومره خلک مخالف دي دومره مليان مخالف دي دومره عوام مخالف دي پلان کې پلان کې مخالف دي حق ویل کېږي هم دي ته ولكن اکثرکم للحق کارهون چې اکثره خلک بداغي بدګن کې اکثره خلک بداغي مخالفي اسلامي خلافت د قیام چې کوم اسلامي خلافت قائم شو دا الحمدلله د قران او د سنت په دلایل باندې مزینه او مدلله خبره ده یو څو دلایل به په دې باندې بیان کم کې دې چې د ډیرو مسلمانانو ذهن په دې باندې کولاو شي الحمدلله د قران او د سنت په اخبار باندې زمنګ تسلی کیږي د ډیرو منافقینو تسلی په دې باندې نه کیږي موږ د الله نه په دې باندې ډیر راضي چې زمنګ زړونه په دې باندې کولاو کړی دي اول صحیح حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها وي دنیا کې به چې کم دی نبوت باقی نبی صلی الله علیه وسلم را لګلې والله نبوت وسره کله چې د الله خوښه شو الله به نبوت د دنیا نه اوچت کی ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها به به د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خلافت دنیا تراشي څومره چې د الله خوخه دنیا کې به د خلافت موجودي کله چې د الله خوخه شه دنیا نه به د خلافت اوچت کی خلافت نه مراد د خلفای راشدینو خلافت دی ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی حیدر حسن بن علی معاویه رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دې خلافت مبارکت مراد د خلافت راشده به ثم تكون ملکا عاضا د ډیره زمانہ د سی بادشاہي دنیا تراشی چې هغه په دنیا باندې او په بادشاہي باندې چک لګون کی یعنی څه مطلب هر سنه به تیریږي خو لیکن بادشاہي بنه پرې تاسو وګورئ نن سبا بادشاہان چې کم دي د کافرو غلامی کوي مسلمانان وجني سودونه په ملک کې جاری کړی دي دغه رنګي هر قسم د الله په دین باندې کم دین د وجې نه چې کافر ته امریکا ته خطرې هغه دین باندې مکمله پابندی ده صرف په بادشاهي باندې په دنیا باندې چک لګولې دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها به چې الله کله خو دا بلری کې اوچت به کې ثم تكون ملكا جبريا بیا به داسې بادشاهي دنیا ته راشي خلافت به نه داسې بادشاهي به چې هغه به د زور بادشاهي به فرمای الله به دا اوچته کې حدیث مختصروم بیا څه فرمای د زیری حدیث ثم تكون خلافة على منهاج النبوة بیا به الله رب العالمین د نبوت او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خلافت زمکه تراولي ثم سکت بیا نبی صلی الله علیه وسلم چپ شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وی ما په خوب کې ولیدل وی کأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي وی ګویا کې د الله د کتاب ستن یعنی کم ستن باندې چې د الله کتاب ودرېږي لکه څنګه چې چت په ستنو باندې ودرېږي دا زما د بالغ د لاندې نه اوچته کړې شوه فاتبعته بصري ما هغې ته داسې وکتلې چې دا ستن چېرته ځي چې هغه روانه وه روانه وه ملایکو چته کړې وه وایي چې ومې کتلې په شام کې ملایکو د غستن ناله کړه دې حدیث مبارکه کې علما کرامو فرمایلي دي دا دلیل دی په دې خبره چې خر زمانه کې به اسلامي خلافت چې قائميږي په شام کې به قائميږي بحمد الله اسلامي خلافت د شام په پاک ځمکه باندې قائم شوی دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من یجدد لها دینها وی هر سل کاله پس الله رب العالمین په دې امت کې داسې خلک پیدا کوي چې هغه د امت د پر د الله خالص او حقیقي دین چې کوم دی دوباره را تازه کې او نوې کې زما عزتمندو په دې زمانه کې د الله رب العالمین نه یره تاسو در کوم د الله د پر لک سوچ وکي د الله پوره دین چاره ژوندې کو کوم خلک دي چې هغه د الله رب العالمین خالص دین را ژوندې کو که تاسو وی وی چې پلان کې ملک شریعت دی تاسو نه زه تپوس کوم جزیه په دې زمانه کې کم ملک په کافرو باندې مسلطه کړې ده بلکې زمنګ د بی غیرت بادشاهان خو کافرو ته جزیه ورکې ټیکس وته ورکې اسلام کې جزیه شته په سورۃ توبه کې راغلي ده دغه رنګه کوم ملک دی چې په هغه کې سود باندې مکمله پابندي ده جزیه دا په اسلامي خلافت کې په کافرو باندې دا نافذه کړې شوې ده سود مکمل په اسلامي خلافت کې په هغه باندې پابندي ده کم یو ملک دی مسلمانانو چې هغه د کافرو خزي وینځي کړی دي د کافرو بچي غلامان کړی دي دا صرف او صرف اسلامي خلافت دی چې الله رب العالمین هغوی له دا طاقت ورکړی دی عام بادشاهان د دنیا خو یریږي و یره امریکا به په موږ باندې حمله وکړي اسلامي خلافت مجاهدین وایي امریکا نه د امریکا په شان یو زر ملکونه دی راجم شي لکه څنګه چې حمله په موږ باندې شروع کړې ده دغه رنګ دی په موږ باندې تر قیمته پورې حمله داغي جاری خو موږ به د الله رب العالمین شریعت یو فیصد هم نه پریدو سل فیصد شریعت به په دنیا کې نافذو او دغه رنګ سلګونو مسایل دي چې ټول حکومتونو هغه بالکل ختم کړیو د سي ختم کړیو تر دې چې مسلمانانو نه دا خبرې بالکل یې شوې وي چاته پتم نه وګني چې دا د الله د دین یو خسته حصہ ده اسلامی خلافت دغه شریعتونه او دغه مسایل بیرته را ژوند کړو مسلمانانه اوسم ته په شبهه کې پروت راشه د الله نه ویریږه د الله نه دعا وکړه چې الله د لزهن کولاو کی رجم د زانی د پاره په دنیا کې کم یو ملک دی کم یو نظام دی چې غی زناکار رجم کړي دی سوا د اسلامی خلافت نه چې به حمد الله غی زناکار رجم کړي دی او د غرنګ ټول حدود نافذ کړي دی بل دلیل حدیث مبارکه کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای سیاتی علی الناس زمان یکون القابض فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر خلکو باندې به داسې زمانه راشي څوک چې د الله دین مکمل په خپل لاس کې راواخلي د الله دین مضبوط ونیسي وای دا به داسې لکه سکروټه چې سړی په خپل لاس کې راواخلي مسلمانانو د الله په نوم باندې تاسو نه زه تپوس کوم په ټوله دنیا کې تاسو نظر واچوئ د اسلامي خلافت نه او د هغې د مجاهدینو او د لښکرو نه د هغې د مختلفو ولایاتو نه بېغیر کم یو داسې ډله ده چې ټوله دنیا د هغې مخالفه ده هیڅوک هم هغې سره جوړ نه دي هر څوک وایي چې دا ختم کوي ها دنیا کې نور جهادي تنظیمونه موجود دي خو لیکن والله العظیم هر یو جهادي تنظیم خامخا یو مرتد حکومت یو کافر هغه ته اکمال ورکي هغه چلی هغه سره جوړ او معاهده کړی دا اسلامی خلافت په عراق او شام کې او دا غي ولایتونه چې کوم په ټوله دنیا کې دي الحمدلله علی ذلک هیڅ یو کافر سره معاهده نشته هیڅ یو کافر سره دا غي جوړ نشته هر یو کافر ته مرتد دا غي د طرف نه د جنگ اعلان دی دې وجې نه ټوله دنیا د هغې مخالفه ده، ټوله دنیا را لګېږي او هغه چې کوم دی په سکروټو باندې د سېزلو کوشش کوي. نو صرف په دې باندې سوچ وکړئ چې سکروټه چا په لاس کې نیولې ده صرف اسلامي خلافت دی چې دا په لاس کې نیولې ده مسلمانانو د الله پوره دین نه نن سبا سکروټه جوړه شوې ده پوره دین میاد کو پوره دین نیمګړی دین چې ته بیانې صرف دعوت کې بیم چې کوم د کافر تا ته سنوي صرف منس کې بیم کافر تا ته سنوي صرف جهاد کې خو لیکن جهاد کې د الله پوره دین نه نافذې د الله پوره حدود نه نافذې شرکونه مزارونه امام باړې نه ورانې بیم کافر هغه مرتا ته نه دی غوسه لکه څومره چې هغه چاته کافر غوسه کیږي چې هغه پوره دین د الله د الله په ځمکه باندې نافذې لکه اسلامي خلافت دا نافذ کړي دي او ان شاء الله تعالی رب العالمین سره زمنګ دا وعده ده مؤمنانو سره زمنګ دا وعده ده افغانستان او پاکستان په ځمکه باندې به د خراسان ولایت د مجاهدینو په لاس باندې د الله رب العالمین د مدد نه پس د الله نظام راځي قرآن او سنت به نافذیږي ولو کره المجرمون اگر چې ډیر مجرمان به دا بدی غني دا نظام دا شریعت دا قرآن او سنت به موږ نافذو د توري په زور باندې به ان شاء الله نافذو ټول دنیا دې زموږ مخالفه شي په موږ دې بمبارې نه وکي والله العظیم فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع مرګ د الله په لار کې دا موږ فخر ګڼو د الله په دین باندې د الله رب العالمین په شریعت باندې ټوکړي ټوکړي کېدل دا موږ فخر ګڼو الحمدلله په دې باندې موږ خوشاله چې موږ د هغه اسلامي خلافت لخکري چې د ټولې دنیا کفر د هغې په خلاف باندې راجمع شوی دی موږ د الله نه په دې باندې راځي زموږ سټه د آی اس آی په شان کافرې او خبیثې ادارې په لاس کې نه ده زمنګ سټه د امریکای په لاس کې نه ده منګ له اکمال الحمدلله د غنایمو نه ماسیوا د الله د مدد نه ماسیوا بل څوک نه راکې منګ مشران به حمد الله په غرونو کې خړو په غرونو کې د ډرون او د غنګي او د جاسوس او د پیلوټ تیارو د لاندې شپې کوي موږ د هغه چا په شان نه یو چې هغه په ښارونو کې د طاغوت لاندې اوسېږي او د طاغوت نقشې چې کوم دی هغه تطبیق کوي دا الله د شریعت په مقابل کې ودرېږي موږ د الله رب العالمین نه په دې باندې شکر ادا کوو والحمد لله على ذلك حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء و اسلام چی ابتدا کی دنیا ته راغلی ټولی دنیا ناشنا ګڼو لږ وخت پس به بیرته اسلام ناشنا شي و هغه خلکو لپاره دی زیری چې هغه ته ټوله دنیا د ناشنا خلکو په سترګو باندې ګوري مسلمانانو د الله په نوم تاسو نه تپوس کوم په ټوله دنیا کې کوم یو ډله ده او کوم یو جماعت دی چې هر سړی هغه ته او د هغه کارونو ته په ناشنا سترګه باندې ګوري دا څومره ناشنا خلک دي دوی څومره تیزی کوي دا ګوره فلانکې کاری وکړو دا دربارونه الوزي دا امامباړي الوزي دا مرتد باندې د الله شرعي حد نافذي د ټولې دنیا سره د جنگ اعلان کړی دی هیڅ چا سره جوړ نه ده دا ناشنا صرف او صرف په دې زمانه کې د اسلامي خلافت عسكر او دغه مجاهدین دي موږ د الله رب العالمین شکر ادا کوو چې الله موږ هم په دې کې قبول کړي الله دې موږ ته استقامت را نصیب کړي غربا په دې زمانه کې صرف او صرف اسلامي خلافت او دغه لخرې دي بل دلیل په دې باندې حدیث مبارکه کې راځي حدیث د هرقل کې هغه کې د حق پرستو یو علامه ده خود له شوې ده هرقل تپوسو کو وای د نبی صلی الله علیه وسلم تابعدار یزيدون او ينقصون زیات کیږي او کنه کمیږي وینا بل یزيدون د ورس ورس باندې زیاتیږي ټول دنیا زمونږ په خلاف راجمع شوې ده اسلامي خلافت په خلاف راجمع شوې ده ورس ورس اسلامي خلافت علاقه پراخه کیږي فتوحات الله ورکی ملګری و تر روان دي ته چې کوم دې پیش کوي په تحفه کې ان شاء الله د دې خلافت په وجه باندې د دې شریعت په وجه باندې د دې جماعت په وجه په ټولې دنیا باندې د الله رب العالمین نظام نافذېږي ان شاء الله تعالی مسلمانانو د عراق د جهاد د برکات او د ثمرات ولې الله دومره راويستل ولې اسلامي خلافت په غي نافذ شو دا غي ډیر اسبابو صرف دوه اسباب به زه د عبرت د لپاره بیان کوم یو سبب پکې داو دا جهاد په نبوي منهج باندې بنا و، صرف او صرف قرآن او حدیث د هغوی منهج و، د الله پوره شریعت هغوی غوښتو، منهج د هغوی سیده و، شرک او بدعات پکې نه و، خرافات او رسومات پکې نه و، دې وجې نه الله رب العالمین هغوی له غلبه ورکړه، دویمه وجه دا وه دا جهاد چې کوم و پاک او سپېڅلی جهاد و، دا د کوم مرتد سره کوم کافر سره د دوی لاس نه و، کوم مرتد او کافر د دی اکمال نه کو دی جهاد کې ګن نو ګن مشران د الله په دشمن باندې خرڅ شوی نو د کشرانو وینه نه خرڅوله مشر خپل د قتال په میدان کې موجود وینه ورکوله بحمد الله عز وجل موږ په دې باندې فخر کوو زمونږ د اسلامي خلافت په عراق او شام کې چې څومره مشران دي یو مشر زمونږ په خپل مرګ باندې نه دی وفات شوی بلکې هر امیر هر وزیر هر مشر زمونږ بحمد الله د امریکې د ډرون طیارو باندې شهید شوی دی او وینه د الله په دین باندې ورکړې ده اے مسلمانانو اوس هم تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې دا حق خلافت دی کم تنظیم او د کم پارټۍ مشر چې همیشه د لپاره قرباني ورکړي او شرط دا دی چې منهج د قرآن او سنت مطابقي دا حق ډلې دا حق جماعتي اوس بلې خبرې ته راشو د عراق مجاهدین هغې باندې اوس خلک څومره اعتراضات کوي خلک وایي د کوم ځای نه راووتل مسلمانان په دې باندې پوه شو دا اوس نه دي راوتلي دا نوي نه دي دا د هغه وخت نه انقلاب او سختین او جهادونه کوي کوم وخت چې امریکای په عراق باندې حمله وکړه به حمد الله دا د لس کالو یا د لس کالو نه زیات د قرباني ثمره ده چې الله ولا ورکړه مسلمانانو تاسو ته هغه خبرې یاد نه دي استاد یاسر شهید رحمه الله چې مرتد ادارو هغه شهید کو هغه یو بیان ملاویږي په ویډیو کې مشاهده شوی اوس هم ملاویږي په انټرنیټ باندې هغه په هغه زمانه کې فرمایلی وای د عراق مجاهدین او د عراق جهاد د الله د دشمن په کوتره کولو کې او د الله د شریعت په نافذولو کې وای زمنګ د افغانستان د مجاهدینو مخ کې تللی دي نمبر یې زمنګ نه وړی دی وای منګ هم کوشش کوو چې منګ د هغې په نقش قدم باندې روان شو د جهاد مشرانو په دې باندې اقرار کړو چې د عراق مجاهدین مخکې روان دي دا د هغه مخکیوالي ثمره و چې الله اسلامي خلافت ولور کو کنه څه شوې هغه قربانېنې چې اوسه پورې په دنیا ویل چې زرقاوي ډېرې قربانېنې ورکړې عراق کې دومره امریکانین چې کم دی هغه ذبح کړی شو دا د هغه قربانېنو ثمره ده که دا اسلامي خلافت د کم ځای نه راغی الحمدلله من د دغه دلایلو د کتلو نه پس د الله رب العالمین نه سخت دعاګانې شروع کړې کله چې اسلامي خلافت اعلان شو په دې خبره باندې ځان پوهه کی هر مسلمان دې ځان پوهه کی من اسلامي خلافت کې ځان شامل کړی دی او الله وتراوستي بحمد الله په پټو سترګو باندې نه راغلي اسلامي خلافت د قائمېدلو نه پس نن پوري تقریبا یو کال او یو نیمه میش مدته را شوې ده یو کال او یو نیمه میش پس من په هغه کې شامل شوی دا ولې موږ صبر کړی و، ډېر زیات تحقیق هم شروع کړی و، د الله نه هم شپه ورځې دعاګانې شروع کړې وې، استخارې هم شروع کړې وې، یا الله که دا حق خلافت یې موږ ته راوښیوه، دعاګانې هم کولې، استخارې هم کولې، خو صرف دعاګانو استخارو باندې کار نه کېږي، تحقیق به کې. او تحقیق به څنګه کې شرعي طریقې سره به تحقیق کې تحقیق من کړو به حمد الله په شرعي طریقې سره شرعي طریقه د تحقیق څه ده د اسلامي خلافت د دشمنانو بیانات اوري د هغې د خلونه خبرې اوري بعضې د الله دشمنان را لګېږي ویډیوګانو کې کټینګو کې تحریفو کې د یهودو په شان لږې لږې ویډیوګانو خلکو ته ښي مخکې وروسته خلکو ته نه ښي نو ډېر ناپوهه خلک په شبهه کې واقع شي مسلمانانو تحقیق طریقه دا ده چې راشه اسلامي خلافت د مشرانو بیانات واوره د اسلامي خلافت عقیده به هم دلته چاپ شوې ده هغه وګوره اسلامي خلافت ویډیوګانې او د هغې هر یو عمل په انټرنیټ باندې موجود دی هغه وګوره موږ دا ټولې طریقې اختیار کړې بیا هم د الله نه دعاګانې وکړې استخارې مو کړې بیا هم په دې باندې کفایت ونه کړو موږ د صحابه کرامو بچي د صحابه کرامو په طریقې باندې موږ عمل وکړو حدیث به درته بیان کوم خو ته متوجه شي حدیث د بخاري کې راځي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم خبر ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته ورورسېدو دی لا اسلام نه و راوړی خپل ورور ته یې وویل وایي ته لاړ شه اعلم لي علم هذا الرجل د دې سړي دا خبر لږ ما ته راوړه چې دا څوک دی ورور چې لاړو مکې کې وکتل را وکتل به تراغي پوره خبره رانه وړو نیمګړې خبره راوړو هغه ته وفرمایل ما اغنیت عني شيئا خپل راولګي دوی زمکه ته سمو د دې تپوس کوم چې دا څوک دی مسلمان وروره متوجه شه! که چېرته ته حق پرسته وې، تا به د الله نه دعا کړې وې او تا به د خلافت اسلامي په باره کې پوره تحقیق کړی وې، خلافت اسلامي ته به یا خپله تلې وې یا به دې د الله پاک اولیا هلته لېږلي وو، بیا به تاته پته لګېدله چې دا حق دی که باطل دی، په دې باندې کار نه کېږي چې ناست په کور کې شبهاتو کې دې ځان واقع کړی، د دښمنانو خبرې اورې. باطل پرست دنیا والا خلکو خبرې اوري او به وی چې زه په دې باندې نه پوهیږم چې دا حق دی که باطل دی تا شرعي طریقه نه ده اختیار کړې ولې ځکه ستا په زړه کې درد نشته په رب العالمین مې د قسمي که په زړه کې د درد راغې الله رب العالمین به تا ته پوره هدایت وکړي ابو ذر غفاری راغې مکې کې سخته خطر ده ټول خلک دشمنان دي پته ورته نشته چې نبی علیه السلام کم یو دی به یې راولېږېدو تحقیق یې وکړو وګو د حدیث یې خلاصې بیانوم تحقیق نه پس ورته پته ولګېده چې دا د الله رب العالمین حق نبی دی موږ هم بحمد الله د دې صحابه کرامو په منهج باندې رواني باطل پرستو د خبرو نه بالکل نه متاثر کیږو اگر چې هغه باطل پرسته د قران او حدیث داول نه کوي اگر چې هغه یو غټ عالم د خلکو په نسبت باندې خو لیکن موږ دغه په خبرو باندې اکتفا نه کوو الله خپل عقل را کړی دی الله رب العالمین خپل پوی را کړی دا د دومره تحقیق نه پس من راولېږدلو خالص او مؤمنان د الله اولیاء ملګری عراق او شام ته بحمد الله ولېګل اغه ته مو ویل تاسو ته تحقیق وکړي دا څه چې من ګورو آیا دا رښتیا ال تشته دی او کنه اگر چې زمون سل فیصد په دې باندې یقین پوره شوی بیا مونږ چې پوره یقین په دې باندې کولاو کو هغه مؤمنان الله رب العالمین هلته ورسول هغه هغه علاقو کې وګرځېدل مشران او کشران ولیدل مرکزونه معسكرات او مدارس او جماعتونه ولیدل عوام سره ملاو شو مونږ ته جواب راولېګو چې بحمد الله عز وجل الامر كما ترون بل فوق ما ترون وای تاسو چې څه ګورئ د دین او ډیرو چت اسلام او د الله پوره شریعت نافذ دی یو جنتی ژوند دی جنتی ژوند هر طرف ته چې ګوري د الله دین د منکرات او ګناهونه پکې ختم دي الحمدلله زمونږ په دې باندې د سل فیصدو نه ډیر یقین سیوا شو بیم د الله نه دعاګانې وکړي او د الله د مخ د پاره د جنت د حاصلولو د پاره د آخرت او د قبر د عذاب نه د خپل ځان د ساتلو د پاره او د نفاق نه د ځان بچکولو لپاره د فتنو او د ګناهونو نه د ځان بچکولو لپاره موږ راولګېدلو د الله په نوم باندې موږ دا اقدام وکړو موږ به حمد الله نه د چا نه متاثر شوي موږ نه چا دوکه کړي موږ نه د تیزو ملګرو د مشورو نه متاثر شوي موږ د الله نه متاثر شوي، د نبي عليه السلام دغه احاديثو نه متاثر شوي او د دې خلکو د الله رب العالمين په دين باندې، شريعت باندې قربانۍ ورکولو نه متاثر شوي، موږ راغلو، الله رب العالمين په موږ باندې د بيعت فضل وکړو، موږ دا بيعت ولې وکړو؟ په دې باندې به يو څو دلايل درته بيان کړم، اې مسلمانه وروره چې زما خبرې اورې، زه تاته ويم، مسلمانه وروره که ته هر څوک یې که مشر یې که کشر یې که عالم یې که طالب یې که امي که تاجر یې او که ته هر قسم انسان یې تا ته زه ویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات وليس في عنقه بیعة مات میتة جاهلیة څوک چې مړ شو په دې حال کې چې د هغې په سټ کې بیعت نه وایي دا د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو نعوذ بالله من ذلک مسلمانانو دې حدیث مونږ یې راولي والله العظیم مونږ د چا نه متاثر شوي من عام دی هر مسلمان ته شامل دی برابر خبره ده که د خلیفه غلبه او تسلط په هغه علاقه باندې وي او که نه وي من هر مسلمان ته شامل دی دویم حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه څوک چې د جماعت نه د یو لیش په اندازه باندې جدا شو جماعت چاته وي د ټول امت د علماو په دې باندې اتفاق دی کله چې اسلامي خلافت موجودي به جماعت اوله معنا اسلامي خلافت دی کله چې خلافت نه به جماعت قران او حدیث ته ویل کېږي حق ته ویل کېږي الحمدلله اسلامي خلافت موجود دی د حدیث مانا د ټول امت د علماو په اجماع باندې دا ده څوک چې د اسلامي خلافت نه د یو لیش په اندازه باندې جدا شي وای دی د اسلام دغه کړی چې کوم د خپل غاړې نه ویستله یعنی غټ مجرم دی او ګناهګار دی بعضی خلک وای وای نه نه خلیفہ چې کله په موږ باندې غلبه راشي سلطه او تسلط راشي به باغی سره بیعت لازمی د دې جواب د بل حدیث نو اوري نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة فالزمه وای کچرتا په دغه وخت کې په ځمکه کې د الله د طرف نه یو خلیفه موجودي وای ته هغه لازم ونیسه نو د بیعت لپاره شرط د خلیفه د اطاعت لپاره شرط نبی صلی الله علیه وسلم سلطه او غلبه نه ده ګرځولې بلکې وجود د خلیفه ګرځولې ده فإن کان کچرته خلیفه موجودي هغه لازم ونیسه څلورم حدیث صحابه کرامو ته وسکو د فتنو په وخت کې به موږ څه کوو مسلمانانو متوجه شئ مؤمنان چې کوم دي دردمن مؤمنان شکایت کوي فتنې ډېرې دي مسلمان راشه د حدیث نو تاسو کې فتنو نه موږ څنګه وځو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فتنو نه په دې طریقې سره وځي تلزم جماعه المسلمین و امامهم د مسلمانانو جماعت یعنی د مسلمانانو خلافت دا به لازم ونیسي و امامهم د دې خلیفہ او د دې امام او مشر به لازم ونیسي چې بحمد الله عز وجل په دې زمانه کې امام المسلمین ابو بکر البغدادي الحسیني القریشي حفظه الله ورعاه هغه امام المسلمین دی چې په دې باندې موږ راضي او الله رب العالمین نه په دې باندې شکر ادا کوو چې دا غي په بیعت باندې الله رب العالمین موږ له عزت راکو موږ له شرافت راکو په دې وجه باندې موږ د امام المسلمین سره بیعت وکړو دا غي په لخر کې موږ شامل شو کوم لښکر کې چې بحمد الله نن موږ شامل د دې سټه شان سره لګېدلې ده بحمد الله عز وجل د دې اکمال د الله د طرف نه کیږي د الله په مدد باندې کیږي دا د کافر سره جوړ نه دی د کافر او مرتد جنسین او شبکونه دا مدد نه اخلي د کافر او مرتد د لاندې دا جون نه تیری داغي مشران په دې غرونو کې او خړو پړو ګټو کې په سخت خطر کې او د لوګي او د تند ژوندونه تیری په دې لخر کې منځکه شامل شو ټیک دا ډیر خلک به مونږ پسې خبري وکي ډېر خلک به موږ باندې ټاپې ولګوي بعضې خلک به وایي دوکه شو څوک به وایي چې ملګرو دوکه کو څوک به وایي چې د دې عقل کمزورې دی جذباتو نه کار واخیستو والله العظیم اے مسلمانانو که چېرته موږ د جذباتو نه کار اخیستی موږ یو کال یوه نیمه میاشت سوچ او فکر او استخارې او دعاګانې او تحقیق کړی دی د هغې نه پس په دې مبارک لښکر کې موږ یو ځای شوي د الله رب العالمین نه موږ دعا کوو چې الله رب العالمین دی اسلامي خلافت ته په ټوله دنیا باندې برې او کامیابی ورکی اے مسلمانا که ته عالمی که ته طالب العلمی که ته امی تا ته زویم هر مسلمان چې زما دا بیان اوري تا ته ویم بل چاته مو متوجي کوه که چرته ځان سره د خیرخواهی غرضی خپل ځان د جهنم نه بچ کول غرضی راشه په دې پاک لخر کې داخل شه او که چرته ناراضي رب العالمین ډیر زیات خلک به حمد الله را روان کړی دي په رب العالمین مې د قسمی د دومره شبهات باوجود د دومره اعتراضونو باوجود راشئ د دې سختو سختو شپو خوندونه وګورئ راشئ د ډرون طیارو د لاندې د شپې تېرولو مزه وګورئ راشئ د دې سختو د وچې ډوډۍ خوړلو مزه وګورئ د الله د پاره اوږده اوږده مزلونه او ستړي کېدلو خوندونه وګورئ راشئ د الله د پاره دلته محبتونه وګورئ د الله شریعت وګورئ والله العظیم د الله دین منګ او تاسو ته محتاج نه دی منګ او تاسو د الله دین ته محتاج یئ الحمدلله زرګونو باندې خلک را روان دي موږ چې دا دعوت تاسو له درکو مسلمانانو دا هم د دې د وجې نه در نه کو ګنې چې موږ کمزوري د دې د وجې نه در نه کو ګنې چې موږ محتاج یې دا اسلامي خلافت دی دا د الله دین او د هغې شریعت دی دا چا ته محتاج نه دی دا موږ تاسو باندې شفقت د وجې نه تاسو له دعوت درکو تاسو سره د خیرخواهۍ د وجې نه موږ تاسو له دعوت درکو خو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ای علماء کرامو اې حق پرستو خلکو والله العظیم موږ ستاسو ډېر اکرام او احترام کوو موږ ستاسو ډېر قدر کوو تر څو پورې به موږ تاسو د الله د دشمنانو د لاندې ژوند تېروو د هغې د لاندې به موږ تاسو دعوتونه کوو نظام زور قوت به د الله دشمن سره وي موږ به د هغې د لاندې وخت تېروو راځئ چې د قرآن او سنت لپاره قرباني ورکړو الله رب العالمین نه دعا کوو چې الله رب العالمین زمونږ په دې خبرو کې خیر او برکت واچوي رب العالمین زمونږ دا خبرې ستا د مخ دپاره وګرځي الله رب العالمین زمونږ په دې خبرو په دې بیان باندې کروڑونو اربونو مسلمانانو ته هدایت وکي اے افغانانو مسلمانانو اوس پورې به تاسو دا بانه کوله چې موږ جهاد ته ځکه نه راوځو چې دې جهاد سټه د آی اس آی د خبيث ادارې په لاس کې ده اے مسلمانانو اگر چې تاسو ته خلک ډیر دروغ وي خو ټولې دنیا ته پته ده تم په دې پوهیږي چې دا هغه لخر دی د دې سټه پیښور او په کوټه کې نه ده د دې سټه چې کم د په اسلام آباد کې نه ده د دې سټه په وایټ هاوس کې او په امریکا او په یورپ کې نه ده د دې سټه چې کم د بل تاغوت لاندې نه ده بلکې د دې مرکز او د دې سټه په شام کې ده هغه شام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اخره زمانه کې به د اسلام مرکز شامي اقول هذا واستغفر الله لي